في الهرة والتنبيه على العلة في الهرة تنبيه په علت باندې په پښه شي تیر شوی ده کنه چې طواف ده طواف ته وجه نه کنه طواف په دې شا پرېت ده وصول الحمال خمار والبغل مشکوک دا سلام قسم شو واپس دا و چې پوکا و د انسان ولا مقول حیوانات ولا یا چې مردوړه و ای حیوانات چې غشن شو کړي سپیو د خنزیر ولا و یادو چې مکروه ای چرګ ولا چې باید تیر ولا سباق البیوت ولا سلام ته سمغه د چې مشکوک وندو وصول حمار حمار والبغل مشکوک فيه پس ولا د خرو د کچر په دې شک شو شک شو د په دې شي دا مشکوک فيه دو یو عالم دا ابو طاهر الدباس هغه په دې تعبیر باندې اعتراض کړی دی د فقهای په دې تعبیر باندې سور الحمار والبغل مشکوک فيه پس رد خرو ده کچر مشکوک فيه دو پد شک شو ده شریعت چه تا ده حکم نشتا چه پاش شاک می شریعت طول احکام بیان شو ده وضخات شو ده کنه چیر تا ده سه مسلا و ده سه حکم نشتا چه آغا مشکون فيه و شاک دی پشترنگی کنه خرو ده پس ورده ده کچر پس ورده شما که مشکوک فيه دو علي مونږ به تو کو چې مشکوک کن فيه نه دا مطلب نه چې مشته پاتن لګي دي کنه د خره و د پاسور دی د خر پاسور دا یا د کچر پاسور دی کنه سو حکم یې نه لګول شو دا مطلب نه حکم یې معلوم ده چې کچر کنه پسوجي باندې خره خلودي با کله خر پاسور دا شو یا کچر پاسور شو کنه چې علي کتبین با وایي اپای به باندې و دا په باندې کې دا حکم ده تبین با باندې کنه پاغه پاسور دا باندې و دا باندې کې مشکوک دا معنی چې په دې شي کنه دلایل متعارض دي اخره و د کچر په پسوزا شي دلایل کنه دلایل شي جګړه نو او په اسلام نو شوی کنه زیر نه جوړ شو چې کیم دلیل سره وارد کنه توقف پر شو دا ملي نه پوکا بل شي نه پوکا بل شي دا مطلب مشکوک چې دلایل په شي متعارض دي کنه مردوړه یا پوکا نشي وته ویلا زنا دلیل ملي مې چې مردوړه دو یا زنا ملي مې چې پوکا دو توقف پر شو دا نه دا کا په توارت څه شک ده ا دلیل دی بل سمه چې کنه پوک وای به پوک وین کې وی وای ځکه چې هو پوک شي پوک شي دا ورګار شو ایبا پوک وی دا لیرا پوک دو کنه لیرا شي تو شک نشتا بیا ملاقات ته توهره ته سره تنجس نه وجب وي شي نمبر دوړي به کنه او په باندې کام دي جاري کام دي یو ډېر وی کنه مقیدان دي ما لم يغلب اللغاب المجسد پر دا یې لیرا په یو باندې ډېر نه وای البته چې یاري په یبه ډیر شي به مقید به وای کنه لیکن طهور خو نه دی په طهارت سره شک نه لیکن په طهارت شابه شک ورغلو وکیل اشک فی طهوریتی چاوی چې نه په طهارت سره شک نشته طهیر خو دی دلیاله خرو د کچر پاشه کنه شک نشته طهیر دی خو چې دا لیاله کنه یبه تر ګاډو شه په طهارت سره کو چې په دې باندې اوداسه کیږي که اوداس نه په باندې کیږي بشا پو کوي که بشا نه پو کوي خپل هم پو کوي شکه په توریت شدا انا کچری یو سړی یې کړه په دې کې یې به بنو داس کړو په سور الحمار باندې یو داس کړو مخیا مې دل دل سینا مې دل دي کنه په سار ما سره پښې مې دل دي ایس یې به مطلق مې دل رګې به مې دل دای به بیا دا ودا سر ګرځوي چې د شک نه کیسه ووزي لوسینا باو مې دي مخ باو مې دي پښې باو مې دي کنه په سار به ما سره وکړو سر به مين دي نه که په توارت څه شاک وای چې دا پوکې او کمزورې وې که نه به به نساک په مینځله چې سر ومینځه ځکه چې کدای شي کمزور وي که نه هغه توند دوسې په ترکړه ده که نه پای به شي به شکمن وي چې پوکې او کمزورې وې استرګه به مینځله سر ومینځه خو سر په نه په باندې مینځي که نه خالي ما سو کمالي ما شو چې هغه سر مزور نه ده که نه پاشه به شک نه چې مزور ده سر پوک ته خدا شي به شک ته کل چې دا سا شو ده کو دا څنګه شو ها ا به د سیاو نه چګه دو کبه د سینو چګه کنه پاکه مشکتا لانه لو وجد ما کچری یبی مندله نرا بلا یب غسل راسی یسار منزل په ددنی پرز کچری شک په طهارت شوی د ټیک ته مخ یې کړه کمر دوړي ودی بنځل بیا نو سینه د کمر دوشي پاجې به باندې مندلی کړه بیا د امیدل دا سار دا کنه شک مان دا چې مردور دا کپوک دا کنه وی میزه او په دې باندې سار مې ځل پاره نه دي مری مشه چې په پکوري شو شک نشته اذن معلومیږي که چې خره غشې پوکې دي خوړل شي او د خیبر په کول باندې نبی اسلام خلک کله خرینه لوکړي وي کټوي په دګیر په باندې و نبی سم کنه دا دوشي ته چلان وکړه کنه چې دا غشې د تاریخ او غشې د خیر نوکري اذن معلومیږي که چې خره غشې خرونه وي خرمه شوی دی ورسیا کنه خدا پته نشته چې کیما یو که مخته دو کیما یو ورسې دو که چې نصیح مسوخ یو بلی کنه دا د صحابي ولا وکیا مخ شو وسیدو چې وته چې خورای دا معنی څه چې بیا پوکې شي او کنه دا هغه مختوا ول خورل شي بیا خیبر وکیا شو کنه به حرام شول نه دا هغه د دلیل ته په تعارض ده او اختلاف الصحابه رضی الله تعالی عنهم في نجاسته وطهارته يا اختلاف سبب كلامه ده الله پاک دې وړي نه روزي شي دې کې په نجاست او په طهارت سره چې دنه سبب کرامي کنه هیڅ مردوړي بلی او زنه کنه پوکې بلی عبد الله بن عباس وی کچ د خريګه شي پوکې دي دا دلې په متعارض دي خو شیخ الاسلام اگر نه دا خبره نکړ دو چې دا خبره صحیح نه ده چې دا غا تعارض د عبد الله ودا یا صاحب کرام کې نه اختلاف تا اې ده هم څنګه خپل یو طریقه دي چې تعارض د عبد الله وروشي په یو شی د عبد الله په شم متعارض وي چې نه حرمت المل وي چې نه په کولر مل وي خلت المل وي اې دهګه د فیصله د پر خپل کار څنګه دلیل دي غا دي طریقه طریقې کار دو د حرمت دلیل او د خلت دلیل سره متعارض شي به ترجیح حرمت ته حرمت ته ترجیح ورکوي احتیاطا که دا غوايي چې په یوه کنه دلیل دو کنه حرمت او د اباحت ولا په متعارضي ترجمه به حرمت ته ورکوله چې هغه شي حرام دي مفوق مردوړي دي کنه یعنی ما مردوړه بل شک نه کتاب وتلی وای یا د سبب کرامه چې اختلاف ورولو لون د کنه بل دلیل ته برچی کنه بل دلیل به وړي يا سروشا يا سوي دا که څنګه که چې سبب کرام اختلاف ته وجه نمیشته شک پښه وغلا ده یا د دې پښه متعارض دی هغه د حل کولې خو یار شته اصلي کې ساده غدو غشه کنه خرم دي مردوري دي کنه خرم دي کنه کې ساده غدو چې په دې شی ضرورت شته او که ضرورت نشته چې ته فکر وکې چې دا کړه چیر نه ورده ا چرګ و د کنده په کښه تړل شي و داسې خلاصېږي کنه په لېشه باندې خلاډي بوي ا تانګه زه داسې ورسي ورنه وځي کنه چیرته چې لېشه مې کنه به باندې خلاډي بوي زون ولا بچ کولا شي که زون شي ولا بچ کولا په دې شي تانګي و ضرورت شته او کنه شته دا خلی شي ولا چې نه دې نه مش خلاصي ا خره نه مش خلاصي کنه د خره مش ته تکلیف نشته و خارج نشته دا سنه شي ویلای خلک په کړه شه دا کنه خرینه سوتیا او دا څه خلوتیږي او د لشه باندې خلاړي به وي کنه او دا سنه یې کنه ورات لکه پښه ونه ا پښه باندې مجبوریان دو دا غا تړل شي کنه زنوار دا کنه خاص کې تړي څه کنه ا پښه خو دا څه کې چې اخوار وخت ګرځي رو ګرځي کنه څه کنه ځل شي بچ کوله نه ضرورت یې پښه غوندې ضرورت شته پښه او که یې غوندې ضرورت نشته که نه مې نه پات شي که نه په دې شي شي که نه سای فیصله نه شي کولای که نه په دې شي مې شکمني چې که نه هله مې ضرورت ته او که هله مې ضرورت نه ده که هله مې ضرورت یې پښه غوندې ویلي مې وایي که چې دا پوکه ده او که به ښي ضرورت مې ویلي مې وایي که چې نه پوکه که نه من وجهن ضرورت ته من وجهن ضرورت نه دی وجه نه رنډي فیصله نه شي کولای که نه چې مردوړه وبېلي که پوکه وبېلي فیصله نه شي کولای دا غلطه ده هو دې کچر نه کچر مراد ده چې مېر یې کنه خرابي په خراب باندې کړی چې ته اوس په وراته وي یا هوی په وراته وي کنه هغه نه چې کیم خجار په دوه شي کنه بیا دا حکم دې کنه خریدا او که خار په اوس په باندې وراته و مېر یې کنه اوس په وا یا هو و هغه نه کنه په دوه شو کنه بیا هغه کچار حکم یې هغه دې هو دا یا کنه حکم دې هغه اوس په دا په حیوانات شي نسب په مېر پسې درېمي مری چې د کیم کې سم کیم کوم لوي اکنه هغه لیر جای کنه بلل شي کنه مری چې خراب اوس په ورته دا بچای به اوس نه به زاد کنه خراب دی دا کچار ده او کمری کنه اوس په وا او په اوس په باندې کنه خار ورته به به دا اوس په بل کنه اوس په چې کیم حکم نه غدا فإن لم يجد غيرهما كان يمين دوك دا خير دي كنا سول حمار وسول بغل دا وبلا كنا يبنشتا دا غدي فدي وراولو حکم دا چې توزع او بهما او داس کو په دې باندې تسلیم به تو غړي په دې باندې به داس او کو و یا تیم او تبین با وای خلی په دې او د سلا کنه شمارو کو تبین دا وای به نرمي زو کو و یجوز ایهما قدمه درو کې چې کیم یو مخ شکو کوالی تبین ولو یبا پرته دی او تاوال تبین وای دا تبین د کیږي کنه یبا پرته دی کنه او که واده کنه یو داس وکړو په دې به باندې به ته ممکن اوس دې بنو دا غره ودا اخو دره وره و وقال زفر رحمه الله يجوز الا يقدم الوزا نرو کړي کنه هر ترځي مونږ ته چاو داسې ته مخته کو چاو داس مخته کو یبه ته مو شي وته به تبین دره ودا او کاواز یبه پرتی وی واته تبین وای به دا تبین نرو کړي لانه ماء واجب الاستعمال فإن لم تجد ما فتيم مسويدا چې بني وته بیا ودس نه بیا کله کې به پرته دی وته دی وایي نه واده غي به سمال کا چې دا ته مو شي کنه اس به تبين وایي ته تبين راو کې چې چې بوستانه تبين وایي ولا نه بيل وي چې نه دا غره وو چې اول تبين وایي به دا پرته وي ان المتطهر احدهما دوته پکې بین کا یو شي دا اته او دا څه خو یا به د تبين به پکوي په دې اوداس په دې به اوداس صحیح کیږي نه په دې بونه به کړو صحیح کیږي نه سپری کوي ته تبین ورشه او یا به چې په دې به اوداس صحیح کیږي به تبین لغوه ده دا تبین بکاره ده کنه کور سه ویا اته هغه مخه اوداس ته شو ده کنه متهر احدهما ده فیفید الجمع دون ترتیبه نه دا جمع پیدا کو دا ترتیب پیدا کو دا پته مشته لګیږي کنه چې په دې ته یې به بونه اوداس کیږي کنه په مونږ کیږي کنه تبين زتا در بني وي كنا كاتيري پتي باو دس كيري خو تبين لغوا شو كن سي كي تبين ولا ده علمي دي پتي بنو بنو وشو ندار او كتي دوار استعمال كا تبين ويا او دس او كنا چې په یقین سره د لمز وشي کنه یو خو به چلوله وي کنه ترتیب فائدہ نه کوي ځکه چې یو هغه به کار ده خو یو داس کار نه وکړه کچېری د تبین کنه دا ودسې به یو دسه قابل نه وي او یا تبین لغوا دا کړه په دې وداسې به باندې وداس کې درشي ويفيد جمع دون ترتيبه جمع پیدا کو ترتیب پیدا نو کو ا دې وجه نه وي توزع به ما او داس کو په دې باندې وتی بین نه وي کنه دا مطلب ده چې الموضوع دې پرا د دواړه مخ جمع کا ایول مو دې پرا دواړه مخ جمع کا دا معنا په یو حالت څوک په یو حالت نه دا غلمیس په دواړه باندې وکا په ته بنیا وکا او په دې او دسیا وکا کدا سو کړه چې او دا سوي ته وکړو ته بیندا ول د میل په دې وکړو بیا دې ټیکو کړ او کدا سو کړه چې او دا سوي وکړو په دې سر حمار باندې او میل دې په دې وکړو بیا وغلې به بل ته بیندا ول او دار می دې بیا وکړو په ته باندې باندې کنه یو خو به دې شووي وصول فرس طائر اوس لا فسردا فوق دو عندما شيخين پر صاحبين پر مده په اصطلاح نو کې چې دا بیا مکرو دي مردوړي دي که نه خو چې پشي به اوداس کو او بل روایت دا ده چې مکرو دي اصل دا مکرو ده بل چې مشکوک ده د خمار غوندې بل چې پوکه ده دا صحیح دی ورته چې پوکه ده وکذا عنده في صحيح لأن كراهة الإظهار الشرفي ذكا چې د غشه کراهت یې غشه خلق کې مکروه ده الإظهار الشريف دي كنا قدر إظهار دي پرا دي شرف إظهار دي پرا د جهاد الا دو کنه مکرم حیوان ده ا دې وجه نه امام حنیفه صاحب د غشه خرو نه کنه خرو کې مکروه بل ده نه دا چې کنه مردوړه ده نه انسان مو د غشه پوکا دو کنه چې غشه پوکا دو یاره بیا پوکا وی کنه صحیح رې ده ده فإن لم يجد إلا نبيذ تمر قال أبو حنيفة رحمه الله يتوزع به ولا يتيممه ویل وی کنه چې دا باب ده کنه فصل في الاثار وغيره فصل دي بيان ده ودي نير شيء بيان ده بشه دغه نبي زمر بيان ده بشه دغه فصل ده نو فإن لم يجد إلا نبي زمر كثير يوسف دي ميدا مگر نبي زمر يميدل قال ابو حنيفه رحمه الله يتوزع به ولا يتمه امام سيدنا چې په دې باندې بیا وداس کو تی بین منوي نبی زو تمر چې دا ورشي ای خجیر شربت دا ربه بدا طریقه په دې ربه شفاجه بډې کنه کامې مې دکېږي سمندر نږدې ده ټولې یې به کنه سروې وي خوږې به چېرته زوی په زوی باندې کنه وي یې به خوږلات پر به اکثر یې به تروې وي ملکی نه وي یې خوږلات پر به ولې خو چینې نه متینه داس نه وي خجیر یې ډېر دي دا چې واره خجیر به یې به ته روچه ولې واده کوي په شکرو نه کړې خوږلات به وروته کنه خجیر به یې به به ورشو خوږې شوې د چوکې به قابل شوې دا به کنه میټاس ته پر د خوږلات ته پیدا کړې پر به په قیامت سره ملاویږي دا معنی چې مړ به شي کنه بیا به مجون سره سره ملاو شي زه به چې کنه پالي کا شک شوی ستنه نه به څنګه خپل ګارډ وال ګاډي په طرف لوړلو شپادو وای چې سړی مولې کا سړی کنه خپل رول مو ته به لیکه تر نږدې شو پالي کوي تر نه وتلا نه شول پریود وي نبي سمون سره ټیپ دي کنه اجي کا ځګدو سره ورو کنه پابن سره ټیپ دي دا دې کا کنه هغه کا دې سور الحمار هندې حکم نه ده امام سوي چې په دې باندې بلاس کې وکاله بسم چې ته امام ولا ته به او سم چې تبین مې وایو ته او داس په نه پونه کو په دې به بلاس نو کو تبین مې وایي و د امام سمنا یو روایت تا و به قال الشافعي رحمه الله امام شافعي دا مذهب ده چې په دې باندې او داس نه کې عمل به آیات تیمم ده د وجه عمل په آیات تیمم ده او مې وکړه چې آیات آیات هم څه کولای شي آیات حدیث هم څه کولای شي حدیث حدیث هم څه کولای شي حدیث آیات هم څه کولای شي کنه چې په پیاس سره برابر وي قطعي وي حدیث قطعي متواتر ده یا مشهور ده به آیات هم څه کولای شي دو تاسو پر دې دې مله باندې چې امام شفیع صاحب وکنه آیات او حدیث سره وکنه مقابله سره به دې آیات حدیث نشي مسو کولا دو تاسو رنګ او هو منسوخ به آیات حدیث مسوخ ته آیات سره و چې نه په مې یو کس د څنګه نو مې مې چې نه سره او په تاریخ شي جهالت ته دا پته نه کیږي کنه چې دا ته بوله کې سا ورسېدو آیات ورسېدا لیله تجین کې سا مخته وه چې هغه منسوب لیکنه او کنه دغه د ته بوله ولا دی غلیله لبي تمر واقعیا کنه دغه ورسېدو او دا غیات ته بوم کنه هغه مخ شو چې هغه یاد په باندې منسوخ میره دريوه په مکه معظمه شوه یو ره مکه شوه بل ورې کنه هغه جبل حجون غار ده هغه مکه مکه معظمه مقبره څنګه حجون غار کنه دا کله واقع پښوی دو هغه کا جنت المعلا ده قبرستان د مکه معظمه عبد الله ابن مسعود صاحب کنه په موقع باندې چې هغه تیمی آیات تیمون به کنه ار نازل وی دینه بعد کنه په دې بل واقعیا شي مکه نه بعد په مدینه منور شي کنه دا غم ملکات سو ده ودای سره لور ده فلا يصح الدعوه نسيه ان نسخه دعوه نسيه کې دې چې هغه واقعیا محتوا و آیات تیمون وسره ولا ده دا خبره چې کنه آیات کوي ده و دا حدیث دا حديث خبر وحيد والحديث مشهور د حديث مشهور ده عمل په صحابه تو په دې باندې لوی لوی سبي کرام عمل کړه ده مشهور امانه سره مشهور خو نه ده خبر وحيد خبر مشهور خبر متواتر چې په صدر اول شي کړه راویون کامي خو به ورسې ډېر شي توتر ته ورسېږي ا مصطلح ته محدثین یا د اصول په مناسبه مشهور ده فقهاء په مناسبه مشهور ده چې خلک په دې باندې عمل کوي لوی صاحب کرام په دې باندې عمل کړه مری مخ چې حدیث ثابت ده کنه خلک قبول کړه ده و حدیث مشهور ده لوی رقم صاحب کرام عبد الله ابن عباس صاحب عبد الله مسعود کړه په دې حدیث په دې باندې عمل کړو کنه به تبر باندې ابلاس کړو عمل به صحابته وبمثل يزاد الكتاب او دا سمه حدیث وی په دې سره جیتولا په کتاب الله باندې کې دلر شي دا نه کوي جیتولا وکا فلم تجد ما ولا بيز تمر دا کوي ور ولا غوا کنه پاک هغه اطلاق منسوخ شو کنه یبار سره دې بیان مصفته مو سید دی با و امر اختصال به فقط کیلا او دا سو کنه دا غدا چې او دا په مندرو ده نبی تمر باندې میر اخناف کوي من پاسه دی غسل په جهدي کني په جهدي په غسل شوی فقط کله یې جوزو عین هو امام سره راو دی اعتبار بل وضو قیاس کو په دوسه باندې چوداس په صحیح کېږي خو هغه د جسد حکم دا ورته حکم دا وکیل لا جوزو لانه فوقو زکه چې اختصار جنابت نه دغه پوس د په دوسه نه جنابت سخته پکنه ورته سورانه نه هغه مخالف نو قیاس به څه دا به پوری قیاس کوي والنبيذ المختلف فيه و ن ب ر و ت ا په اتفاق سره په دې باندې دا سیدا دا خو هغه یې بدله کې جیبه ته چې دال وریو وچوي کنه و یا په شکل په خیر دی خوان دا بدل وی رنگ دا بدل وی کنه بی دا بدل شي کنه دا یې به مقیدن دی نبی نه په سره په اتفاق سره صحیح کړي چې بیا خو شي ویني بل هغه چې خو خو ځکه کنه چې منشا پیدا کړه یا ټینګ شي ویني کنه سبب ګورړې بل جوړ دوه هو یا نشه کوي چې نشه کوي په تپه ارتکار سره حروم دي دا به شروب شو لره مردول شوه و یا دې په ير په حکړه کړه بیا بیا نه په صحیح کېږي چې مدبوخ شي وما اشد منها واقع چې ټینګ وي دې نه سره حرام ان ابي حرام دي چې نشه پیدا کوي لا عزت وځي به په باندې ورس نشه کېږي و ان غیر هنر کې ير بدل کړي که ایلا بلا سوی چې معمولی دی یک شو غټولو اما دا مخلوق چې ایلا بلا کړی فول خلاف خلاف بدلی و ان استدو که چټینګ شوی خو نشان وی خو یا به یې په دمه بونه فائدې به خنیپا یا جوړ ته وزیبی او داس په صحیح کېږي لانه يحل شرب ان زکه چې کله شنی جایز دی چې نشه حتمی رسولي ولا به پوکي وکنه وای نه محمد الله ته وزبی محمد وکړه چې یې وخته به او لشي ټینګه ونده شي بیا که نشانو کا او داس په نه پکې له حرمت شربه عنده د په نه بودی شلی کنه حرام شونه اوس امام صاحب دغه نه رجوع کړی دوه چې په نبی تمر باندې او داس نه دسی دې نه رجوع کړی دوه ځکه چې دا کیم نبی تمر چې نبی سم داس پکړه اخو هغه ربي وي چې چري جيز وي خلي لا بلا به خوړې شوی وي نرمه به وي خلق ورسیا زړه ور شو چې نشه مشه باندې خاص بیا ویرو نو به نبی تمر و خو ابه نوم کړه خلي نوم به وي په شرف شوی کنه تینګ به وي ګاره به وي کنه نشه به نه جوړ شوی وي بیا په نوم باندې خو نه دا خی بدلېږي کنه چې دا نبی تمر یا خو شرف شو هدي وای نو اوس یې رجوع کړل چې په دې باندې ځاو دا جیز نه بلو کنه شل یا کنه ته یې شول چې داس مې ته خلک به شیا پښه کنه دا خو بل شي جوړ شو ده ولا جل توزیع به ما سوا من الانبذته اندر او داس پر ما سوا من انا پندرا شربته بونه انګرو نه جوړیږي مویز نه جوړیږي هر بش نه جوړیږي د مکنه غنم نه جوړیږي پندرا نه به زبون دی او داس نه راو جرین علاقه زیتر قیاس دی وایي څنګه په حکم کې یاد بده ځکه چې مقید دي دا خو مجبورې دی وجه نه چې مخالف قیاس به سم داس مونږ کړه کنه ان به سم د ولسنه وجه نه میکنه قیاس نه پریشه دا په دې نبی زمر باندې او داس جهز بلو کنه پندې را نبی زه خو نبی سم داس نه کړ په خپل حال باندې پوتی کچ دا نبی دی دی بل دی کنه پانی صحیح کړی ولسنه